مولوي صاحب محترم که د ننګرهار باره کې د پرون ورځې د انتخاباتو عمومي حالت انځور کوي او وی وایي چې ننګرهار کې د انتخاباتو وضعیت څرنګه وو څرنګه تر سره سول د دوی لخوا ناکام وو بریالي وو او مجاهدینو وضعیت څرنګه ارزیابي کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم د ننګرهار پرونۍ وضع خو الحمدالله ډېره ښه وه او ټول خلک د دې صحنې شهیدان ول. د تېرې پروسې د دې پروسې فرق دا و چې په تېره پروسه کې خلکو یو څه ګډون کړی و، په دې فکر باندې و چې دوی ډېر غټ تبلیغات کړي ول، طالبان څه نه شي کولای، خو په تېر وار کې هم طالبانو وښودله چې دا پروسه ناکامه ده او جعلي پروسه ده او د قبول وړ پروسه نه ده. نو ملت خو هوښیار ملت ده، مجاهد ملت ده، هغوی هغه د تېرې پروسې ټول انځور په ذهن کې درلود، هلته غریبان نه وو کېدلي او دا ورې پوه شول. که زه درته ووایم چې د عیني شاهدانو له بیانه چې ماتې کړې ده، په ډېرو ځایو کې، دغه مامورین وای داسې ناست ول چې اخر به وای خوب پرې راغی لکه ویده غونته به شول کنه څوک نه وو چې هلته ورشي دوی ته رایه ورکړي او بل مجاهدینو الحمدالله دومره پراخ کار کړی وو چې په ټولو جویو کې انفجاراتو بریدونه او دوی دې ته نه پرېښودل چې نور جاتي د دغه رایو د صندوقونو امنیت وساتي او یا هلته خلک دې ته وهڅوي چې دا انتخاباتو کې ټوله ورځ ولسوالي تر سختو بریدونو لاندې وه، خپله د ولسوالۍ مقام، امنیه قوماندانۍ، د استخباراتو مدیریت، بالاخره د ماسپښین په دوو بجو باندې د استخباراتو مدیر هڅه وکړله چې په یو شخصي کورولا ډوله موټر کې له څلور کسه عسکرو سره ځان د ننګرهار خوا ته وباسي، د ولایت خوا ته، خو بیا هم د مجاهدینو له خوا نه د کمین په کې راګیر شو او وویستل شو، موټر هم له منځه لاړ، څلور کسه پولیس هم له منځه لاړ، دغه مدیر د استخباراتو مچه شهرت درلود، ډیر ظالم و، ډیر مفسد سړی و، ډیر مسلمانان ترې نه تکلیف و، هغه هم پکې له منځه لاړ. او همداسې موږ د شیرزادو په ولسوالۍ باندې چې کوم عملیات وکړل، د سهار نه د ماسپښین تر دریو بجو پورې هغه کې د کنډک د قوماندان په شمول باندې اووه کسان هلته له منځه لاړل. همدارنګه د سرخود په دوسرکه کې مجاهدینو یو انفجار وکړ، په هغه انفجار کې پنځه کارمندان د امنیت ملي له منځه لاړل او داسې نور خو ډېر زیات جوړ چې هر انفجار کې دوه او درې چې مړه دي د هغه شمېر ماته هم تر اوسه پورې پوره نه معلومېږي. نو الحمدالله چې په ټول ننګرهار کې انتخابات نه دي شوي او نه چا پکې ګډون کړی ده هسې دوی خو چیغې ویلې هغه عطاالعلودین ویلې چې زه له امنیت نه ډیر ډاډه او ډیر مطمین یم خو عطاالعلودین چې په کوم انتخابي مرکز کې رای اچولو ته راغلی و د ده له تلو سره هغه ځای هم انفجار شو. نو د ده دا خبرې په خپله په همغه جي کې له منځه لاړلې. نو بلکل بلکل او مننه مولوي صاحب محترم دی بل که دې ته راسو دښمن خو طبعا دا پروسه که لس نفر هم په دې کې ګډون وکړي بریالي ځکه بولي چې دا یوه لویه امریکایي پروژه ده په دې ډېر مصرف شوی و امریکایان د خپلې تېښتې نه وروسته نړیوالو خلکو خپلو ملت ته امریکایي ملت هم دا ورښیي چې دوی یې ماتې نه ده خوړلې او دوی بریالي شوي دغه د انتخابات خو اوس واقعا که نور څه لاسته نه دي ورغلي نو دا خو هغه اوس دی او پرمختګ بولي خپل دا به نو دې دپاره ټول نړیواله میډیا حتی په کرایه اخیستې او سوق کړې وه دې دپاره ډیر کار سوی او لا به هم کیږي خو په عموم کې د واقعیتونو په نظر کې نیولو سره که تاسې د ننګرهار دغه یو سل او اووه بریدونو ته وګوري په یوه ورځ کې په یوه پروسه باندې دا پروسه څومره بریالۍ وه د هیواد په سطح د ټول افغانستان په سطح دا خو هغه فارسي کې متل ده وايي موش د ملایې خروار ده دغه د ننګرهار وضعیت خو چې موږ ګورو نو دا ګوره ډېر لوی ولایت ده او د دوی دلته ډېر غټ پوتونه پراته دي دلته د دوی خارجي باداران هم دلته دي ولایت یې هم پراخ ده خولي اردو هم لري فرقې هم لري چې په دې جي کې موږ د انتخاباتو وضعیت وکاته زه خو دا په اصطلاح په ډېر ډاډه توګه کولای شم چې په افغانستان کې بل مولوي صاحب په ننګرهار کې داسې سیمې موږ لرلې یا داسې ولسوالۍ چې هلته له سره انتخابات نه وي سوي او بل یو رپورټ په دا منځ د پرون ورځ کې خپور سو په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د ننګرهار له غرمې نه وروسته رایه شمېرنې پیل سوې یعنې اتې به څوک نه و پاتې نو رایه ورکړي او که څو د رایې غورځېدلې هغه به یې نو شمېرلې او زر به یې ځان ترې خلاص کړی نو موږ په ننګرهار کې داسې سیمه لرله چې هلته اصلا صندوق نه وي کېښودل سوی یا که تللی یم بلکل ناکام سوی هېڅ هم نه وي وړي دوی خو دا خبرې کوي خو دوی خو دغه ټول پروسه داسې په دروغو جوړه وه زه کله کله دغه خبریالان اوس کوم زما خو ډېره ګیله ترنه کېږي چې دا خبریالانو ته څو څو وارې ومېلې چې دغه حقایق خپروئ ځان د ملي اردو او د حکومت خبریالان مه جوړوئ ازاد واوسېږئ خو دوی هم دغه خبره نه کوي او د دوی تر تبذیر د جاسارت لاندې راغلي دي. خو په هر صورت موږ په ننګرهار کې داسې سیمې لرو چې هلته له سره نه بکسه راغلې ده او نه څوک له کوره راوتلي او نه څوک په دې باندې پوه شوي چې نن د انتخاباتو ورځ ده. هغه سیمې موږ درته په مثال کې یادولی شو، هغه د اګام سیمه ده. الحمدالله بیخی هلته نه ووټ اچول سوی ده نه څه کړل سوی ده او نه دوی پکی دا هڅه کړی ده که کړی ده خو په ناکامی سره مخ سوی ده خو مطلب ډیر په دی پوه ول د سر یی دا کار نه ده کړی د حصارک په ولسوالی کی هذا القیاس د سپین غر په ولسوالی کی هذا القیاس د چپرهار په ولسوالی کی همدغسی د شیرزاد ولسوالی کی دغسی یو څلور پنځه کسه زخمیان لرو چه هم دلته د انتقال وړ زخمیان ندی لا په خپله د موږ تیارو ډاکترانو تداوی کړی ده صحتونه برابر دی مشکل پکی نشته او شهید الحمدالله بلکل نلرو صرف د انتخابات په شپه باندی موږ یو عملیات وکړ د زیبالا ولسوالی باندی. هغلته یو شهید موږ لرو چې دوی اته کسان مردار دي اوس د تاسو سره د خبرو نه لږ مخکې موږ سره د سره صلیب خلکو رابطه وکړله چې دوی هلته یو دوه مړي پراته دي هغه دوی غواړي چې ویې شي نو د هغې اجازه مو ورته ورکړله نو په دغه شپه باندې یو طالب له موږ نه هم شهید شوی ده یو مجاهد له موږ نه هم شهید شوی ده نور موږ په دغه پروسه کې شهید نه لرو الحمدلله او زخمیان دا څلور پنځه کسان که لرو هم داسې سرسري زخمیان دي. دي زخمیانه دي او د دښمن سره خلکو تاسو ما مخکې یادونه وکړله چې د جنایي د امنیت ملي د مدیر په ګډون او د کنډک د قومندان په ګډون او د امنیت ملي د کارمندانو په ګډون باندې خو دا مخکې مې درته ویلي چې پنځه کسه چې فرهار کې دا مړه دي پنځه په دا سرخود د سرکې کې مړه دي او کسان په شمول د قومندان د کنډک دا په شیرزادو کې مړه دي. او دا د دې دولتي هغه سره تعلق ساتي او د هغوی خبره په رڼو سترګو په دروغو نشتي او زموږ حقایق نه نشروي. خو پرون یې ځانونه داسې خاموش کړي ول چې هغه حقایق یې نه وي. د موږ له دوی نه دا تمه او دا توقع نه کوو چې موږ د تبلیغ وکړي او زموږ په پروسه د دوی کار وکړي، بلکې دوی د هغه حقایقو خپور کړي، هغه څه چې کېږي هغه دې خپاره کړي. موږ دوی ته ډېر احترام لرو، دوی چې کوم ځای ته راغلي دي موږ ممانعت نه دی کړی. که دوی هره صحنه غوښتې ده چی موږ ته وښیه موږ ورته ښودلی یو موږ لاره ورکړی ده دوی امنیت هم ساتلی ده په دی خاطر باندی که ازاد خلک دی نه له موږ سره دی نه له دوی سره دی خو اوس یی دا څو وخته چی موږ دا کړنو ته ګورو دا ټوله کړنه یی یک طرفه ده او بیخی داسی دی دښمنۍ په انداز کی نو که دوی هم په دغه باندی دوامداره پاتی شی دا به بیا دی دوی او دی نورو رسنیو هم تاسو مجاهدینو په وړاندی نه وی زما خبره ده او بل زه د خپل د ننګرهار اولس نه هم ډېره مننه کوم په دې انتخاباتو کې ګډون ونه کړ او زموږ خبره یې ومنله او د اسلامي امارت ټولو فرامینو ته یې غاړه کېښودله. زما روښانه دوی ته ډېر د احترام او د قدر درنې ادب پېش کوم چې دوی له موږ سره دغه همکاري وکړله.